تاسو د شریعت غږ رادیو ته غواړئ یاست دا د شریعت غږ رادیو ده قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د شریعت غږ رادیو خبرونه له همدې شیبې پیل شي او څوک چې په هغه ورځ شا ور اړوي پرته له دې چې د جګړې لپاره ځای بدلونکی یا بلې ډلې سره یو ځای کېدونکی وي نو هغه د الله له لوري په یو غضب اخته شو استوګنځای یې جهنم او د هغه د ورګرځېدو بد ځای دی چې می د ژوند مرحله ټوله مدینه کې تیرې دل نبوي ملغلره له شریعت زغ راډیو یاوي له جابر بن عبد الله رضی الله عنهما څخه روایت دی هغه وایي چې زه د نجد لور ته له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یوې غذا ته تللی وم کله چې دوی له غذا څخه بیرته راوګرځېدل غرمه مهال داسې یوې کندې ته ورسېدل چې ګڼې اغزنې ونې پکې ولاړې وې خلک په هغو ونو کې خپاره سول چې سیوري ته یې د غرمې خوب وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم یوې لویې ونې ته ورغی او په ونه کې خپله توره راوځړوله جابر وایي موږ چې لږ ویده سو رسول الله صلی الله علیه وسلم ور وغوښتلو او موږ ورغلو چې ورغلو د هغه خواته یو صحرایي سړی ناست و هغه د مشرکینو او دښمن د ډلې سړی و او غورس بن حارث نومېدی رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وویل دې سړي زما توره راباندې ویستله او زه ویده وم چې راویښ سوم توره یې له غړه په لاس کې نیولې وه او ما ته یې وویل څوک به دې راڅخه خلاصوي ما ورته وویل الله په دې سره دی وویرېدی او توره یې له لاسه ولوېدله توره رسول الله صلی الله علیه وسلم ورواخیستله پر سړي پورته کړه او ورته ویې ویل څوک به دې راڅخه خلاصوي هغه وویل د تورې ښه اخیستونکی سه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل ته شاهدی وایې چې له الله پرته د عبادت وړ بل معبود نسته او زه د الله رسول یم سړي وویل نه خو زه ژمنه در سره کوم چې ستا سره به جګړه نه کوم او نه به د هغه قوم ملګرتیا کوم چې له تا سره جګړه کوي جابر وایي دا دی هغه سړی ناست دی وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته هیڅ سزا ورنکړه او خوښه یې کړ هغه سړی خپل قوم ته ورغی او ورته ویې ویل زه تاسو ته د داسې چا له لوري راغلی یم چې هغه تر ټولو خلکو غوره دی د دې حدیث روایت بخاري مسلم او احمد کړی دی د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځوو د تخار ولایت په تازه جګړو کې څلوېښت تن عسکر مړه او ټپیان شول د پکتیکا ولایت په اورګون کې درې ټنګونه ویجاړ اوولس تن عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته د زابل ولایت په مرکز قلات کې پوسته فتحه یولس تنه مزدور عسکر قتل ګڼ شمېر وسلې او مهمات یې ولجه شول د پکتیا ولایت په احمد خېلو کې لس تن عسکر او پولیس مجاهدینو ته تسلیم شول د خبرونو تفصیل له تخار ولایت نه په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي چې د یاد ولایت د مکاب ولسوالۍ کې پرون هم کرۍ ورځ د مجاهدینو او ګډ دښمن ترمنځ سختې جګړې روانې وې یادې ولسوالۍ ته شپږ ورځې وړاندې د دښمن یوه لویه قوه په دې موخه راغله چې په سیمه کې پراخ عملیات ترسره کړي او له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي دغه قوه له راتلو سره سم د مجاهدینو له کلک او ځپونکي غبرګون سره مخ شوه او ګام په ګام د ایښودل شویو ماینونو چاودنې او مخامخ ناڅاپي بریدونه ورباندې ترسره شول، هره ورځ یې تعرضي بریدونه په شا وتمبول شول او ګڼ شمېر عسکر، پولیس او اربکیانې مړه او ټپیان شول. دښمن چې د اشغالګرو له لورې یې هوایي ملاتړ هم کېږي، پرون یې د کومک لپاره له شاوخوا ولسوالیو څخه هم ګڼ شمېر عسکر، پولیس او اربکیان راغلل او پراخ ځمکني او هوایي بریدونه یې پیل کړل. ترلاسه شوي معلومات ښیي چې ګډ وحشي دښمن په سیمه کې په مسلسل ډول سخت بمبارونه او پراخ بریدونه ترسره کړل، خو لله الحمد بیا یې هم یو قدم پرمختګ ونه کړ. د پرونیو جګړو په لړ کې چې د مازیګر تر څلورو بجو پورې په ډیر شدت سره دوام درلود، د دښمن اتلس تنه عسکر، پولیس او اربکیان ووژل شول او دوه ویشت تنه نور ټپیان دي دغه راز یوه عراده رینجر موټر یې ویجاړ او یو شمېر وسلې او سامانونه یې د مجاهدینو لاسته ورغلل په نښتو کې د الله تعالی په فضل سره مجاهدینو ته زیان نه دی رسېدلی د وحشي دښمن د عملیاتو په جریان کې یوازې بې دفاع ولسي خلک ځورول شوي کورونه یې ویجاړ فصلونه او څاروي یې له منځه تللي دي د یاد ولایت د شکمش ولسوالۍ اړوند چغت سیمه کې د شریر اربکیانو په پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو پراخ بریدونه ترسره کړل د معلومات له مخې بریدونو تر سهار څلور بجو پورې دوام وکړ او په لړ کې درې تنه اربکیان ووژل شول او څلور تنه نور ټپیان شول همداراز د ید ولایت د دشت قلعه ولسوالۍ اړوند نواباد سیمه کې د دښمن په پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو پراخ عملیات ترسره کړل خبر وايي عملیات تر سهار شپږ بجو پورې دوام وکړ او په لړ کې یاده سیمه په بشپړه توګه د دښمن له کرغېړنشنو څخه پاکه شوه. په عملیاتو کې دښمن ته ځاني او مالي تلفات هم واوښتل، خو دقیق ارقام یې تر دې دمه نه دي ترلاسه شوي. د عملیاتو په جریان کې مجاهدینو ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی. د پکتیکا ولایت ارګون ولسوالۍ اړوند تر میره سیمه کې د مزدور عسکرو په کاروان د اسلامي امارت مجاهدینو د ځای په ځای شوي ماینونو چاودنې او مخامخ وسلوال بریدونه ترسره کړل د ترلاسه شوي معلوماتو په اساس د دښمن یو ټانک په مخامخ برید کې او دوه ټانګونه د ماینونو په چاودنو کې په بشپړه توګه ویجاړ شول دغه راز نه تن عسکر ووژل شول او اته تنه نور ټپیان دي. د الخندق عملیاتو په لړ کې بیګا ماخوستن نه بجې د زابل ولایت د مرکز قلات اړوند د موساخیلو د کلي په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو پراخ وسلوال برید ترسره کړ. برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتح او په کې میشت یولس تنه مزدور اربکیان ځای پر ځای قتل شول چې د درې تنه وژل شوي جسدونه یې په پوسته کې پاتې شوي دي همداراز له دښمن څخه په پوسته کې یو راکټ یو ثقیل دوه کارمولي ټوپکونه دوه عدده او یا ټکه ټوپکونه پنځه میله کلاشینکوپونه او ګڼ شمېر مرمۍ او نور مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلل په پیښه کې یو تن مجاهد هم زخمی شوی همداراز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 د خبر په اساس په دغه چاودنه کې دوه تنه پولیس ووژل شول او یو بل ژوبل دی. له اطلاعاتو سره سم امریکایي اشغالګرو د کندوز ولایت د شتیارچي ولسوالۍ په کندوز بندر سیمه کې د خپلو ګوډاګیانو په یوه مرکز بمبار کړی. معلومات ښیي په دغه بمبار کې اووه تنه پولیس مړه او ټپیان شول همداراز د یادې ولسوالۍ اړوند اخندزاده صاحب جمپ سیمه کې وحشي دښمن په بې دفاع ملکي خلکو وحشانه بمبار ترسره کړ. د معلوماتو له مخې په دغه بمبار کې درې تنه کلیوال شهیدان شول او یو بل ژوبل دی. د الخندق عملیاتو په لړ کې ویګا ماښام د کندهار ولایت د ژړۍ ولسوالۍ اړوند د دښت په سیمه کې دوه تن نفوذي مجاهدینو په پوسته کې په میشتو مزدورو پولیسو د خپلو ټوپکونو شپیلۍ راواړولې. په دې اتلوال برید کې نوموړو مجاهدینو څلور تنه مزدور پولیس ځای پر ځای قتل کړل. له پیښې وروسته دواړه مجاهدین د دښمن له یو ثقیل او شپږ میله کلاشینکوپونو سره روغ رمټ تر خپلو مرکزونو پورې راورسیدل. همداراز د ارغنداب ولسوالۍ اړوند د سربند په سیمه کې پرون سهار اته بجې د مزدور دښمن په پلې ګزمه د ویشتونکي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه چې له امله یې درې تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول همداراز پرون سهار لس بجې په یاده سیمه کې د دښمن په شوبله د خشکلای شوي ماین په مټ بله چاودنه ترسره شوه چې له امله یې شوبله ویجاړه او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې یو بل خبر وايي چې د ارغنداب ولسوالۍ اړوند د سیاسنګ درې په سیمه کې پرون غرمه د مزدور دښمن په شوبله د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه وشوه د چاودنې له امله شوبله نیمه تخریبه او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته همداراز د نیش ولسوالۍ اړوند د دخاني په سیمه کې د قومندان نیازو سرای ته څیرمه پرون سهار لس بجې لومړی د مزدور دښمن په شوبله د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه او بیا یې په پلي عسکرو دوهمه چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله شوبله ویجاړه او مزدور دښمن ته مرګ ژوبله واوښته. د غزني ولایت دیک ولسوالۍ اړوند شګلخېلو سیمه کې د مزدورو پولیسو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د خبر په اساس په دغه برید کې یو تن پولیس ووژل شو او دوه تنه نور ټپیان شول دغه راز تېره شپه شاوخوا دولس بجې د یاد ولایت شلګر ولسوالۍ اړوند په دفاعي پوسته هم مجاهدینو د لیزر په مټ برید ترسره کړ چې په مهال یې دوه تنه پولیس چې پیره یې کوله ووژل شول. د فراه ولایت بلابلوک ولسوالۍ اړوند د شیوان په سیمه کې بیګا مخستن وحشي دښمن د خپل وحشت په سلسله کې د ملکي خلکو یو سرای بمبار کړ چې له امله یې سرای له خاورو سره خاورې او دروند مالي زیان ور واوښت د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ اړوند د سور په سیمه کې بیګا ماښام له مزدورو اربکیانو سره جګړه ونښته جګړه چې یو ساعت یې دوام وکړ په پایله کې یې اربکیان په تیښته ولاړل دوه موټر سایکل یې ولجه شول همداراز د یاد ولایت د المار ولسوالۍ په مربوطاتو کې بیګا ماښام د مزدور دښمن هغه خوراکي توکي چې د ملکي خلکو په موټرو کې یې لېږدول د مجاهدینو له لوري دواړه موټر ونیول شول او وروسته موټر خپلو مالکانو ته وسپارل شول همداراز تېره ورځ سهار اته بجې یو تن مزدور عسکر د همدې ولسوالۍ د قزل کوتل په سیمه کې د درسکوب په مټ وویشتل شو او ځای پر ځای ووژل شو د روزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ اړوند د هوشي په سیمه کې د مزدور دښمن په یو پټنځای مجاهدینو تکتیکي ماین ځای پر ځای کړی و چې بیګا شپه په مزدور دښمن ورو وچاودېد او له امله یې درې تنه مزدور اسکر ځای پر ځای ووژل شول له کاپیسا ولایت نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي د دښمن هغه قوه چې د یاد ولایت تګاب ولسوالۍ ته د عملیاتو په موخه راغلې وه، تېره شپه د درنو تلفاتو په لیدلو سره بېرته له سیمې وتښتېده. یادې قوې د امریکایي اشغالګرو له هوایي او ځمکني ملاتړ سره سره ډېر زور ووهه ترڅو په سیمه کې عملیات وکړي، خو د مجاهدینو له کلک او ځپونکي غبرګون سره مخامخ شوه، ګام په ګام د اېښودل شویو ماینونو چاودنې او مخامخ بریدونه ورباندې وشول او په لړ کې یې درنه تلفات وګالل. خبر وايي دښمن په سیمه کې یو قدم پرمختګ هم ونه کړ، بلکې برعکس یې ډېر عسکر او پولیس مړه او ټپیان شول چې د یو شمېر جسدونه یې له ځان سره یووړل او د ګڼ شمېر پاتې وژل شوي عسکرو جسدونه د بشري خواخوږۍ له مخې د سپین ږیرو په وسیله دښمن ته وسپارل شول. او وروستی خبر دا چې د لوګر ولایت محمد اغې ولسوالۍ اړوند سپېدسنګ سیمه کې د کابل ګردېز په لوی لار په مزدور پولیسو د اسلامي امارت مجاهدینو ناڅاپي برید ترسره کړ. د معلومات له مخې په دغه برید کې درې تنه پولیس ووژل شول. د خبرونو پای د شریعت راغ رادیو ای ملت قهرمان پیروزی مجاهدین که در واقع پیروزی شماست نزدیک است و ما همه با هم در جنگ علیه امریکا پیروز خواهیم شد د خپرونې په دې برخه کې ستاسو پام د یوې سیاسي تبصرې اورېدلو ته راګرځوو چې د اسلامي امارت نظر څرګندوي څوک یوازې نظم کړي دلته دا یوه ما شوی څوک یوازې د اسلامي شعائرو او ملي منافعو ضد عملیات جنازې قطار قطار وي دلته هر يرغلګرو او کابل رژیم یو وار بیا د اسلامي شعائرو او ملي منافعو پر ضد عملیات پراخ کړي دي په دې وروستیو کې د ګران هیواد په مختلفو برخو کې ګڼې مدرسې او مسجدونه بمبار او تخریب کړي دي دیني عالمان او طالب العلمان یې شهیدان او بندیان کړي ښوونځي یې ویجاړ کړي کلینیکونه یې وران کړي او په بیلابیلو ډولونو یې مقدسات او عام المنفعه بنسټونه له منځه وړي دي د روانې جولای میاشتې پر څلېرویشتمه اشغالګرو او کورنیو غلامانو یې د غزني ولایت د شلګر ولسوالۍ په کمالخیلو سیمه کې په یوې مشهورې او لویې مدرسې نور المدارس الفاروقیه باندې چاپه وهلې پنځه څلوېښت تنه طالب العلمان یې له ځان سره وړي درسي خونې یې ویجاړې کړي او د دیني کتابونو بې حرمتي یې کړې همداراز دښمن په دې چاپه کې د کمالخېلو په بازار کې درې تنه چوکیداران شهیدان کړي پنځه تنه عام وګړي یې بندیان کړي دي او د تلاشۍ په مهال یې د خلکو قیمتي توکي هم له ځان سره وړي دي د جولای میاشتې په اوولسمه نیټه د فراه ولایت د فراه رود ولسوالۍ د تودنک په سیمه کې یرغلګرو او د کابل رژیم ټوپکوالو پر یوه دیني مدرسه بمبار وکړ یاده مدرسه چې د ماشومانو د حفظ ناظرې او عصري علومو په ابتدایه ښوونځي باندې مشتمله وه په دغه بمبار کې ویجاړه شوه کتابونه او قرآن کریمونه پکې تر خاورو لاندې شول د جولای میاشتې پر دولسمه نیټه د بغلان ولایت د برکې ولسوالۍ په توده کفش سیمه کې د رژیم وسلوالو د مدرسې یو تن زده کوونکی خلیل الرحمن شهید کړ. د جولای میاشتې پر دولسمه نیټه د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ د اخوندزاده ګانو په سیمه کې اشغالګرو او داخلي غلامو عسکرو د چاپې پر مهال په سیمه کې دیني عالم مولوي شفیع الله صاحب چې د محمدیه مدرسې استاد او خطیب و شهید کړ. د جولای میاشتې پر دولسمه نیټه د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ په میملې سیمه کې اشغالګرو او کورني غلامانو یې د سیمې بازار لومړی چور کړ بیا یې ګڼ دکانونه د تیلو پمپ یو مسجد او نور د ولسي خلکو اړوند تاسیسات ویجاړ کړل او په یوه اډه کې یې د خلکو دوه ویشت عرادې موټر وسوځول دښمن په دغه يرغل کې شپږ تنه ولسي خلک چې د پمپ ساتونکي، دکانداران او کسبګاران و شهيدان کړي، څلور نور يې ټپيان کړي دي. د جولای میاشتې پر لسمه نیټه د ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالۍ په ملکانو سیمه کې اشغالګرو او داخلي عسکرو د چاپې پر مهال د کورونو دروازې ماتې کړې، کورونه یې تلاشي کړل، ملکي خلک یې ووهل، دوه تنه یې شهیدان کړل، قیمتي اجناس یې ورڅخه غلا کړل. او د کلي مسجد یې په بمونو ویجاړ کړ د جولای میاشتې پر اوومه نیټه د اروزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ په یخدان سیمه کې یرغلګرو د خپلو مزدورانو په ملتیا پر یوه روغتیايي مرکز چاپه ووهله یاد شوی مرکز یې ویجاړ او پکې میشتو ناروغانو او پایوازانو ته یې مرګ ژوبله واړوله د مدرسو او جماعتونو نړول په ډاګه کوي چې دښمن د دیني مرکزونو سره څومره دښمني پالي د ولسي خلکو په زیار ودانې شوې دیني او تعلیمي ادارې ویجاړول نه توجیه کېدونکی جنایت دی اسلامي امارت د دیني شعائرو او ټولګټو ځایونو پر ضد روان عملیات غندي او همدا روش د دښمن د بزدلۍ ستره نښه ګڼي د دیني مراکزو، تعلیمي ادارو، روغتونونو او عام المنفعه تاسیساتو پر ضد منظمو خو وحشیانه عملیاتو د دښمن اصلي څېره لا ډېره بربنډه کړه. اسلامي امارت د مجاهد ولس د حقونو او منافعو ساتنه خپل مسؤلیت ګڼي. او له ټولو ممکنه لارو څخه په ګټه اخیستنه به د ولس د هوسایي، روغتیايي چارو او د بچیانو تعلیم ته پوره توجه کوي. د مدرسو، جوماتونو، ښوونځیو او کلینیکونو بیا رغونې ته به د خپلو امکاناتو سره سم لومړیتوب ورکوي، انشاءالله تعالی.